وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورور الله دې خوشاله و باد تر تازه او سلامت لره د هر مز د پاره نوې او د سکول د مستحب طریقه ده حدیث د ابو داود کې راغلی چې په ابتدا کې دا فرض او واجب چې د هر مز د پاره به انسان نوې او دس کوي دغه فرضیه ته وجوب بیا منسوخ شو او استحباب باقی پاتې دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به د هر مز د پاره نوې او تازه او د سکولو